نو دومره ویلی شو چې په دې حکومت کې کار کول حرام دي کار کول په دې حکومت کې من حیث الکل حرام دي جواز نه لري که هغه که هغه د دوی مکتب دی که هغه هر یو نه د یو ځایه پورې خو دغه تقویه ده که نور هیڅ نه د انسان دغه روحیه د انسان خو ضعیفه کېږي له منځه ځي او که نه ځي ملت ابراهیم ته مشکلات پېښېږي او که نه پېښېږي نو په دې وجه باندې حرام دی خو کافر پکې کم یو دی کافر پکې صرف هغه حکومتداران دي د حکومت هغه شعبې دي کومې شعبې چې د مسلمانانو خلاف جنګیږي هغه چې هره شعبه یي که هغه وړوکې پټه موسسه یي او که لوی وزارت یي د هغه کا په هغه کار کې کار کول دا کفر دی دا مسله به انشاءالله سبا ته خامخا بیانوو هغه ته چې ورونو یو کار باندې د کفر حکم تر هغې نه کوو په مرتکب معین مسلمان دلته ولیکئ معین معین معین مسلمان باندې د کفر حکم تر هغې پورې تر هغې نه کوو تر څو چي په هغه باندې حجت حجت حجت قائم نشي خو د خو ورسره خامخا ولیکئ خو عمومي حکم بیانول بیانول بیانول چې دا کار کفر دی چې دا کار په دې دلیل چې بې دلیله هم نه وي په په دې دلیل کفر دی دا لازم دی دا لازم دی چې ویلي کوي په دوه کلمو یې درته شرح کوم دا قاعده ضرور خامخا ولیکئ تر څو داسې نه چې هر طرف ته هر کس باندې د کفر فتوا صادره کړي کم ملګري چې پر لیکنه کې سست دي هغه د وروسته د ملګرو نه تکمیل کړي وخت کم دی دا خبره شرح کول غواړم دې طرف ته ټول متوجه اوسېږئ لیکنه پرېږدئ ځان په دې خبره باندې پوه کړئ دا خبره به کېدای شي د علماو په کتابونو کې تاسو د اصطلاحات بعضې کتابونه په پښتو فارسي ترجمه شوي دي په هغې کې هم دغه اصطلاحات عربي عربي استعمالیږي یوه مسله ده په تکفیر کې د خلکو په کافرولو په چا باندې حکم صادرول نو علما یوه اصطلاح استعمالوي تکفیر معین تکفیر عام تکفیر عام تکفیر معین صحیح شو یو تکفیر عام دی تکفیر تکفیر عام صحیح شو مخکې چې کومه موږ د تولی مسله وویلې د ولا او برا مسله مو ویلې چې ولا کول حلیف جوړېدل او تولی کول دا څنګه دی د دې حکم د دې حکم څنګه دی تولی حکم او د حلیف جوړېدو د کفارو سره کفر دی مخرج من المله ارتداد د انسان په مرتد کیږي دا تکفیر عام دی یعنی هر هغه چا بغیر له دې چې چاته ګوته ونیسو چې دغه احمد او دغه محمود او دا فلان او دا هر هغه چا چې د کفارو سره د مسلمانانو په خلاف باندې مدد وکولو هغه په دې کار باندې څنګه کیږي کافر کیږي دا یو مسلم حقیقت دی دا بیانول لازم دی عمومي حکم بیانول چې دا کار په دې دلیل باندې کفر دی دا لازم دی دا به خامخا کوو خو اوس ورونو احمد نامې یو کس دی چې په وزارت داخله کې کار کوي په وزارت دفاع کې کار کوي دغه احمد کافر مخرج من الملت دی او کنه واجب القتل الکذب طلاق ده او کنه دې ته وایي تکفیر تکفیر معین تکفیر معین لکه موږ چې دلته وویلې چې د کفر او ارتداد مرتکب معین مسلمان باندې د کفر حکم تر هغې نه کوو تر څو چې په هغې باندې حجت قائم نشي صحیح شو اوس یو کس معین کس دی احمد محمود ستا کلیوال ستا خپلوان دی یا په ملي اردو کې دی یا په فلان کې دی یا په فلان کې دی په هغه کس باندې بالعموم دا اعلانول یو د هغې سره معامله کول دی معامله به د چا معامله ورسره کوې مسله معامله به د کافر معامله ورسره کوې په مخه درغی ولې به په جنګ کې په مخه درغی دا به نه وایي چې دا خو هو دغه ما کلیوال دی وینه ولې معامله به د کافر ورسره کوې یو د حکم صادرولو دی چې په جماعت کې کینې او ووایي چې احمد کافر دی ښځه په طلاقه د ملت نه وتلی دی یوه دا خبره ده صحیح شو نو تکبیر د معین کې شرط شی دی چې څه به کوې په هغې باندې به حجت به قایمه وې کیدای شي دا سړی جاهل یي یوه خبره کیدای شي دا سړی تعویل کوي چا به دوکه کړی یي نو کله چې د دې ته دا احکام بیان کړ چې په دې دې خبره باندې پوه شو چې دا سړی جاهل نه دی ښه پوه دی معاند دی د ډالر سره یې مینه محبت دی دې چی پروا نه لري د آخرت په قصه کې نه دی بیا کولی شي چې د هغې نه وروسته په معین سړي باندې حکم وکړي چې دا فلانی ابن فلانی کافر مرتد خارج من الملت دی خو دا کار هم د چا کار دی ورونو دا د علماو کار دی د امیرانو کار دی نه دا چې جیبونه د ټاپې نه د ټاپو نه ډک کړي ټاق او ټاقه ورچته په د تندي تندي باندې وروهو زما ستا کار دعوت دی عمومي حکم بیانوو دا حق لرو قرآن د آیتونه هم چې درته وي د آیتونه راواخله چا چې دا کار وکولو چا چې وکولو چا څوک څوک دي والله علم چې هر څوک دي دا حکم شرعي دی چې کافر دی مخرج من الملت دی خو چې کله د معین سړي خبره راشي دا به تکبیر معین دی دا د علماو کار دی د مفتیانو کار دی د پوه خلکو کار دی هغه هم چې کوي حجت به یو ځل قایموي بیا به په سړي باندې تطبیقوي خو معامله به ورسره د چا کوو معامله ورسره د کافر ده په معامله کې څه خبره نشته چې معاملې دپاره به هم ته دا یو ځل راغواړې په جنګ کې به یو ځل وایي چې ورېږه سفر ګټازې بنده کوي او احمده ولې ولاړې دلته کافرو سره هلته بیا دا نشته چې کله د ټوپک شپېلۍ ته برابر شو بیا د کافر او په ده په اصلي کافر او په ده باندې یو حکم دی په یوه حکم او په یوه ډز او په یوه ضربه به یې ولې الله رب العزت د عمل کول توفیق ټولو ته ورنصیب کړي استاد دا حجت قایم نه شي پېښي ده بله دا حجت قایم نه شي او تر څو چې حجت پې قایم نه شي حجت پې قایم نشي دا معنی تر څو پورې هغه تر څو پورې دغه حجت دې ورته نه دلیل دې ورته نه پیش کړی چې ګوره دا کفر دی ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې دا کفر دی اکثر اکثر جاهل خلک دی په دې باندې نه پوهېږي چې اوس په ملي اردو کې بیا شپه او ورځ ورونه یوه نه په لسګونو قنوات چینلونه د تلویزیون او د رادیوګانو شپه او ورځ لګیا دي دا بد ورته ښکاره کوي ورته ښکلي کوي ورته ښکلي کوي تر دې پورې چې په سنت یې برابر کار ورته برابر کړی دی نو هغه په دې مسله باندې اصلا څوک دومره نه پوهېږي بیا چې شپه ورځ مولوي صاحبان هم غږېږي په رادیو کې یې غږوه په دې کې یې غږوه نو خلکو نه یې لاره ورکه کړې ده بل طرف ته ډالر هم لذیذ دي بد شی دي نو یو طرف ته غریبي شي بل طرف ته داسې پیسې راورېدل شي بل طرف ته جهالت شي نو حجت به ورباندې قایموې چې کله د حجت ورباندې قایم کړو خو یو پوه سړي حجت پې قایم کړو بیا د هغې نه وروسته ویلی شي چې د هغې خاندان ته ویلی شي چې دا مرتد شوی دی دې سره باید خپله لور پرې نه ږدې لور ترې راجدا کړه باید که مړ شي باید بیا جنازې ته هم ورنه شي باید بیا د مسلمانانو په هغه کې هم خښ نه کړي دا دا بیا واضحه شي باید په هغې باندې خو عمومي عمومي حکم به عمومي بیانوې او هر سړي ته به بعینه کافر نه وایې والله اعلم بالصواب قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين